ها ها ها دا هډر خولي بین کې پایم فعالت بام فعالت مشارکت یعنی شریک بودن فاعل و مفعول در فاعلیت و مفعولیت اے هر یک مردیگر را نا وقاتل زید و عمر اے دا بام فعالی یو خاصیت مشارکت دی چې په دې کې به په صورت کې یو فاعل یو به مفعول خو په معنا کې به هر یو هم فاعل یو هم به مفعول دا مزه وره اے قاتل زید عمرا په صورت کې خدا امر څه دی دا ترکیب کې مفعول به واقع شوی خو په معنا کې عمده امر فاعل هم دی او زید چې دی مفعول به دی ځکه چې دی جنگ کو نو هغه هم ګزار کړی دی دم ګزار کړی نو ترکیب کې خو یو فاعل بل مفعول دی خو په معنا کې هر واحد هم فاعل دی او مفعول دی و موافقت مجرد لکه سفر او سافر او موافقت د ابعد لک د دغه د افعل لک باعد او ابعد او مفاعلت د دغه باعد نو باعد لری په معنا او ابعد معنا سوار بعیدا لری شه دواړه یو معنا راځي او بل دا موافقت فعلا چې دې موافق د فعال راځي نو موافق د فعال چې راځي دا غي مثال لکه ضعف او ضعف ضعف ضعف او موافق د تفاعل چې راځي چې د دو د تفاعل به یو معنی لکه شاتم او تشاتم شاتم داوش او موافق د استفعال موافق د استفعال چې راځي دا غي مثال به لکه الکه دې کې اوشته دې ټیک شي موافق د استفعال لکه دغه دا تعز دغه عازم او استعظم دې کې هو ته دغه نشته یار ها تفاعل دې پکې تاسو مالک پرې ذکر وکم جزاک الله هغه یې بدلې درکې ها دا اوس ګوري دا دغه لري کنه منګه با یم فعاله کې لګیایو کنه ټیک نو موافقت ته مجرد مثال لکه سافر او سفرت او موافقت ته دغه افعاله مثال لکه باعد او ابعد او موافقت ته فعاله مثال لکه ضعف او ضعف او دا موافقت د تفاعل لکه شارک او تشارک او ابتدا ابتدا خو تاسو پیژنې کنه څه ته وایي مجرد کې یو معنی او مزید کې بل معنی دې ته ابتدا ویل کیږي د دې مثال لکه قسوت راځي کنه قسوت نو دا ویل کیږي کلکوالی ته او قاسا یو قاسی مقاسات چې دی نو دا بیا وی بوج برداشت کولو ته پلان قاس المصائبه پلان کې سړي ډیر تکالیف چې کم دی نو برداشت کړ خدای دې وبخي ها د د دا خاصیتونه لکه نکلو مشارکت یو او موافقت به مجرد دوه او به افعله درې او به فعاله څلور او به تفعاله پنځه او به او ابتدا چې کم دی نو دا شپږ هغوره یو خبره ووري د دې ابتدا سو معنی رات د ابتدا دوه معنی رات یو معنی دا نه چې فعل مجرد نی مستعمل او ته مزید په یو دغه باندې ولا مزید ولا استعمال کی نو یو دا او یو دا چې مجرد مستعملی خو مجرد په یو معنی مزید په بل معنی شي خدا غره په هر باب کې داسې نه جوړیږي چې هر ابتدا کې د تلکا دو سيزونه صحیح کې تاسو په خبره پیښ کنه چې هر باب دی مستعملی او په هر باب کې بیا دغه دو معنی راضی دغه یعنی دا دو معنی امکان شته خو ضروري نه چې هر باب کې دی بیا دوه معنی خاصیت تفاعل بس کو وایو